او د یای مته ادغام په یای متحرک کې نه کیږي نو دلته وسوي چې چرته واویلین ادغام په بیا کیږي کنه د واویلین ادغام په وای متحرک کې کیږي دی وی والواو فی حتا عفو او واو په حتا عفو کې ونظيره يا ونظيره كمجرور شنو عطف ده په محل حتى عفو او هغه باندې فی داخل کنه ونظيره يا ونظيره او د دې پشان نور مثالونه چې دوه مثلین راغلي دي او اول واو دی واویلین دی دوی مور پسې څه شه دی واو متحرک دی مثال به څنګه والذین آووا ونصروا ضاد چې کوم دی عالم حرف مستعلی دی مستطيل او حرف مستطيل لمعنى استطالت ته پکې مطبق او حرف مطبق ته یعنی صفت د اطباق ده پکې جهر او د حروف مجهوره نه ده یعنی جهر ده پکې تا دې کې جهر ده که جهر نو جهر هم صحیح دی ته په دې کې جهر دی یکل لدیه کل لسانی ستړي کیږي د دې سره هر جبا ها دار چا جبا دې سره ستړي شي ویلې نشي لکه تاسو جبا هم ستړي شي په او وخت لګیدل ها موږ چې ګل او تکولو دا به یو لا منډې والې چې بل خوا منډې والې ژبې ستړې شوې وي یقین لدیه کل لسانی ستړي کېږي د دې سره هرې ژبې ډېر کم خلک به وګوري چې دا به سم وایي چې څوک ابتدایي طالب وي یو ځل چې قاري شوې او حروف ته ټیک شول بیا خو څه مسله نشته د دې وجنا امام ابن الجزري په النشر کې ذکر کړی او د دوات باره کې موږ پوره تفصیل ذکر کړی راغې ضرورت نشته اعاده ده وای وليس في الحروف ما يعصر على اللسان غيره په حروف کې داسې حرف نشته چې د په جبه ګران علاوه د سنه علاوه د ضاد نه اے نو دا سوق چې ضاد د غوا په شان ادا کوي دا د تګران شو ته خو اسان شو. امام ابن جزري وایي د دې غونتې ګران حرف نشته او ته وایې د ضا په شان یې ادا کوه نو خو اسان شو بیا بیا د ګرانوالي مانا څه شوه؟ بیا به یا ضا ته هم ګرانه وې ځکه دواړه ته یو شان ادا کېږي نو ضا ته به مې دا هم ګران حرف دی. وایي فإن السنة الناس فيه مختلفة، د خلکو ژبې پکې مختلفې دي، وقل من يحسنه، او ډېر کم خلک دا صحیح ادا کوي. علامه صفاقسي رحمه اللّٰه په تنبيه الغافلين کې ذکر کړي، وقد اتفقت کلمة العلماء فيما رأيت على أنه أعسر الحروف على اللسان، ټولو قاریانو په دې اتفاق ده چې دا ګران حرف ده په ژبه وليس فيها ما يصعب عليه او په دې حروف کې داسې حرف نه دی پاتې په جبه ګرانی مثلو په مثل د دې وقل من يحسنه او ډېر کم دا صحیح ادا کوي د دې وجې نه وای څوک چې وای زه دوات صحیح ادا کم نو دی به سلور کارونه کوي څو کارونه سلور کارونه معرفت المخرج مخرج د دوات به پیژني معرفت ما یشابهه دا د معرفت الصفات صفات د ضاد به پېژني. درېیم، معرفة ما یشابهه، هغه حروف به پېژني چې کوم د ضاد سره مشابهت لري، هغې نه به ځان ساتي. څلورم، اخذها مشافهة و سماعا من المشایخ، د استادانو نه په سترګو کتل او په غوږونو اورېدل. پوه شوې که نه؟ دا نه چې ته وایې کتاب کې یې لیکلي. کتاب کې لیکلي تجوید د کتابونو علم نه دی تجوید د ادا علم دی تش په کتاب کار نه کیږي کورس تو لفظ ہی سکھاتا ہے آدمی آدمی بناتا ہے ہاں من المشایخ دې دې کې درته مصنف رحمه الله د دواد څلور صفاتونه ذکر کړل او د دواد شپږ صفاتونه دي للضاد اسمات مع استعلا جوهر بیا په دې منظومه کې چې کوم د ذکر کړي عال مستطيل مطبق جار دا په ترتیب د دې نه ذکر کړي چې کوم پکې قوي دي کوم بس څنګه چې ورته نظم کې اسان او هغه شان ذکر کړي بیا په دې دوات کې یو صفت د درخوت او د اسمات په دې کې ورسره نورم ډېر حروف شریکيږي ها نن سبا وای عرب چې څومره په دوات کې تحریف کوي کنه نو د نور نه غوړو ګیله نه ده پکار ځکه هغه لهجه ته اړای دا بل لهجه ته نه اړای نو بعض وی عجمیان نه دي عجمیان هغه ته الله دومره توفیق ورکړي چې د عربو نه خادا کوي حاجی په دوات کې به خیال ساتي او موږ طریقه خو له څنګه به ادا کې ضاخبت بالکل نه جوړه وایي ډېرې ژبې دي چې دې ته ستړي کېږي، حاشا لسان الا لسان دا حاشا په نزد سیبوي باندې اسم نه دی بلکې حرف جر دی ما بعد تجر ورکړي معنا د استثناء ده پکې معنا د استثناء پکې پرته ده بالفصاحة قيم اي القيم بالفصاحة فصاحت څه ته وایي البلاغة والبيان په عربی اصلي کې خبرې کول چې کلمه دی وي او کومه کلمه چې دی وي عربي اصلي دا او کلا دی داسې وي چې خلک په پتم دوی دا کومه جبه وا مکمل قران غلط وي او دا آیت بیا پنځه شپږ پیری به ومن ازل ومن من ذکر کړه دغه چلونه لګوري د خطیبانو ومن دا کم من ده من دا کدړای دا ها خلک ټول څه کړي په سوچ کې ازولو هغه عوامو له داسې ناشته نه تعالی زبر درجه سره غلطي وي چې دا ازولو بلا زمانه ها قاموس کې یو ګورې مالم پته نشته ازولو حمزه زا واو لام اچې لا بیا تعالی په کې دا مو چې دا غره زواد دی ها وای ته خو دواد وې خدا دواد نه دا زواد دی وای څه دی وای نن سبا په زواد کې د خلکو ډېرې مسلې وي پس کې کله چې په قاری باندې رد کوي کنه زواد په ایمان وایدا سه خطیب د کورسای نه راغورځول پکار دي کنه دي راغورځول پکار ته خو د خلکو اصلاح کې او قران نه درځي څومره مالونه به دی والی په دې چل په دې ازول لفظ باندې اواز به دې پکې خوک کړي ډېر انتهایی غلط و را غرزول مې ځکه وای چې دینه بغیر کار نه کیږي چې سړی قران غلط وي او خلکو ته څه کوي خلکو ته بیان کوي او خلکو یو رهبر دی او الفاظ نه درځي د قران دلته واړه واړه ماشومان موږ سره ناظره وای او بل ورځ راته پلار وای وایي سبق مو له ټیک کولو کاکا ټول غلط وي وایي اوس له ټیک کول هم نشو ما ته بوله څنګه ټیک کې تر خپل نه درځي نو دومره واړه ماشومان دي نو ايام وایي وایي غردا غلط دی نو چې یو سړی وړوکې ماشوم وړوکې غونته ماشوم دی هغه قران سمول شي یو سړی 500 کالو تورسه د مولام دی او د بیا هم غلط وایي دا مخکې چې مې کوم خبره وکړه دغه دا کنه ده ها وړو کې دومره ماشوم دی چې وړو کې ماشوم دی او داغه حروف ټیک شول په دې باندې چې لګه قاعده وو یو تا نه دا ویلې او نه وی او ملامه او مزم کې خلکو ته جمع مورکه نو بس څه به کوي ها مونږ خو برات کوو رد په دا مقصد چې مونږ به خلکو ته د دې خبرې خودنه کوو چې لکه قرانونه مو غلط دي ټیکې کوي او دا بم چې ته مولا نه واو نه الا ماشاءالله چې صحیح مولا یې قران یې سمي دا بم ته غره چرته واو نه چې لکه غره د قران د الفاظ ټیک کوي ولې نه وایي ما درته مخکې ویلي وو بیا به ورته خلک وایي چې ټیکې کراله که نه ابل ایمان هم نه راځي یو ځای کې یو ځای کې وایي جګړه وه چې د جنازې لمونځ به څوک کوي یو وایي زموږ ملا به کوي بل وایي زموږ به کوي ټولو خلکو یو به هم نه کوي زموږ پیر صاحب به کوي بسای وی سید نه به زمنګ مولا کوي نه به دای مولا کوي پیر صاحب دیو کی پیر صاحب د جنازې مزنور تلو هغه خپې خخه کې وینا نه خپل کې جوړ شي زه پکې نه ما پکې سره راولای اوله په تا اتفاق راځي خامخا به تنن مسکه چې خې تنگ کړه نو زما مریدان د تی جدا شي وي نو چې ټول جدا کړ او زر زر له وای چې جنازي مو څنګه ای ورلوینو پیر صاحب کوم له خوله وینو مونږ بدر لوس خوله تا مونږ له دې دومره عمر کې نه د خوله چې جنازي مو څنګه بس وایه چې څه دې پکې وویل ها نو که یو عالم دا ته ووایي چې لکه دا طوا کوم ځای نه ادا کېږي تا ما له خولې طوا جیم تا نه دا څوک نه کوي ها مولا سړی مسلم نه پریدي خو مولا قرآن هم نه ټیک کوي د جماعت مولا ها دا ضروری خبره ده قران ټیک کول په موږ تاسو فرض عین دي څه شي دي هک سو کوی نه مستحب دي نو دی وای چې مستحب شو قران ټیک کول نو بیا دا ټول دین مستحب دی ها دا د چا چا اتفاق ده په دې زما سره چې قران صحیح ادا کول فرض عین دی وایا فرض عین دی کنه چې ته قران صحیح ادا کول فرض عین نه دی نو کې دی چې د صحیح د پوه نه وې نو مسله دې ګډه وډه شي وره هغه اختلاف چې د علماو په د تجوید په احکاماتو کې دا دغه احکامات نه یادې چې ازولو هغه مدونه دي وي دومره وګت مد مکه وایا که چا د درې الف په ځای دوه الف وکونو وي خیر دی که چا د دوو یو الف په مقدار او نه نیم الف وکوي خیر دی وای نشوي دغه د غنی مقدار او د مدونو مقدارونه که چا کم او زیات کړي خیر دی دا به په یو کتاب هغه دا خبره چې په په د د يهودو په کتاب کې هم دا ونه ګوري چې خیر د کده دوات په ځای زواد وي عوام ته عوام ته ترغی پورې جایز دي عوام یادو چې ترسو پورې د معلم نه دی مونته معلم یو مونته نو بګو کیسه ختم شوم کته وی چې خیر د عوام دي نو عوام دي بقې د مزم نه کوي دغه چې عوام دي عوام دی بیا د قران تلاوت هم نه کوي ځکه چې عوام دي کنه صرف دی لا عوام دي چې قران الفاظ لیک نه وای نور دی لا عوام نه دي چې تعالی جیب ډک کی که په خبره پوه نه شوي نو چرته چې په جمعاتونو کې تاسو مليان او علما شي کنه نو د دې شي ډېر زیات پر چارو کوي خلک خبر کوي چې غره علما قران سوي غلط وای او زه غوره بار بار د عالم نوم د یو وجه نه علم چې زموږ خپل طبقه ده که زه تعالی وام چې عوام قران غلط وي نو عوام نور څه تور وکا نور سم ملک شارشان کو چې یو قران ته پاتې ده امی زړی لموز نه ورزي امی سړی قران نه راخلي امی سړی جمعات لنه راځي کرازی جماعت لا نه راځي سره ټیم نشته عالم خو شپه ورځ په جماعت کې ناست دی کنه د خلکو پیشوا دی نو چې عالم غلط وي امي خو به بالطريق الاولا غلط وي الفاظ د قران ټیک کوي دا لازمي او ضروری دي حج او الله دې تاسو ټول بار بوزي حج او عمره ته نو تاسو ته به بیا خیر دې پته ولګي چې هغه ځای کې عرب د چا قرآن غلط واوري چې د هغوی څومره تأثر دی ورای په معنا پوهېږي نه شوې مونږ خو په معنا نه پوهېږو نو ټول عمر قرآن غلط وایه پروا به ني هیڅ چا پروا نشته پښتو کې یو سړی غلطه وایي که نه نو مونږ بیا د پنجابیانو پیښې کوو لکه د پنجابیانو د پښتو مو وایه ولې زه خپلې پښتو باندې پوهېږم او د هغې غلطۍ راته احساس کېږي خو د الله د کتاب اهتمام نشته کنه الته اهتمام دی نو چې هغه ځای کې اهتمام دی نو بیا چې څوک ملاقاتږي نو تاسو ته کوي څنګه چلل جمعات کې چې د موضوع کو بیا څه چلو چې غلط کو تلاوت ته کولو نو معنا دا ده الا لسان بالفصاحة مګر هغه ژبه، ښه د فصاحت نه خبره اوږده شوه، فصاحت څه ته وایي، البلاغة والبيان، داسې الفاظ استعمالوي چې خلکو ته پته لګي چې هلکه دا خو عربي ده، قرآن په عربۍ کې نازل شوی دی، عربۍ معنا ده فصاحت. نو که یو سړي قرآن د عربۍ نه بل طرف ته واړولو د تجوید نه خلاف وای دي ته د سره عربي نه شي ویلی نو دا د سره قرآن نه دی هغه کې به تعقید نه سبب کې نه تعقید د فصاحت نه چواوړي بیا پکې سي تعقیدی پکې تعقید کله په لفظ کې کله په معنا کې دا په علم البلاغت کې بیا راځي یو تقید لفظي دی بل معنوي دی یو خو هغه دی چې څوک پې پوهېږي نه ځکه بې ترتیبه وي دې له تعقیدي لفظي وایي بې ترتیبه دی وایي څوک پې پوه نه شو او تعقید معنوي دې ته ویل کېږي چې استعمال د مجاز دی کو یا داسي کنایه د استعمال کې چغړې لري ده نو تعقید لفظی نه په قران کې ځان ساتي تعقید یادوم خو ته تاکید ته جوړ نه کوي تعقید وشي کنه حاجی داسې الفاظ نه چې هغه څه شي دي تنافری پکې عقل سلیم ته تختی چې دا لاسوي نو دی وایي حاشا لسان مگر هغه جبا بالفصاحت چې په فصاحت باندې فصاحت څه ته ویل کیږي کلمه عربیه صحیحه خایسته کلمه د عربی چې پاغي کې تعقید نه د جبه نه راستل د خلې نه راستل په فصاحت باندې قیم مستقیم په فصاحت باندې دا جبه ولاړه ده حاد فصیح تیره جبه چې فصیح جبه ده کتاب العین کې امام خلیل ذکر کړي وای ضرب ستوي لکېږي په هر یو شي کې تیره نو جبم هغه تیره چې سي فصاحت پکې بلاغت پکې سیف ضرب حاد نو ضرب معنا دا ده ضرب لاحکام الحروف د د جبه چې کم دی فصیحی تیری په وقت دا دا کولو د حروفو کې او دارنګه بعضې دا هم ویلي ضریب دې ته ویل کیږي کثیر التکرار والتعهد دې بار بار په جبه باندې دا حروف اړای بار بار د دې تکرار کوي تعهد معنا قران کریم روزانه وای انا چې په رمضان کې صرف را واغستو علامه ابن الجزري ویلي وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه معانی د اراده لرونکي قصد او اراده کوونکي او دوی معنا د معانی دا ده دویمه معنا د معانی دا ده چې د په دې تجوید کې مشقت کوونکی دی څه کوونکی دی مشقت کوونکی دی او هغه مشقت برداشت کوي معنا ډېر اجتهاد کوي حروف سمې نو معنا دا شوه مخکې څه ووي وای غوره دا ضاد یکل لدیه کل لسانی هر جبه دې سره ستړي کیږي په ویلو کې مګر هغه جبه چې په فصاحت ولاړه ده او ډېر تکرار کړی دی ډېر مشقت کړی دی د احکاماتو د حروفو او دارنګ جبه تیره ده معانی او پورته کړه د مشقت لرا نو په د باندې اوس دا ویل آسان شول پوښه کپوی به نه شوي الکه کني پوي بیا و خلاصه دا د دواد وای ګران د خو پاغه چې آسان د جزانې مړ کړی په خواري او په زاري وځي کنه الکه کنه وځانې به وجل ها نه او چې اجه ته اوس تجوید ته رانږدې کېږي نه ته به خاورې دعا دوی دا لوبې دي څه ګران کار نه دی نو علامه ابن علامه سخاوي صاحب وای وای هر جب دا غلط وای هغه جب صحیح وای چې هغه تکرار کړی دی ځان په ستړی کړی دی تکلیف برداشت کړی دی قاری زره ناشته وخت ورته ور کړی دی د دې وجه ماته چې بعضې کسو یاره دې میاش کې برابر چې دا موږ ضرورت هم ډیر زیات دی ټیم هم نشته یو قاری راته لری زینا چرتا میسج راولې ګلو وای حروف مې ډیر ګډوډ دي او په ما چې د رمضان میاشت څنګه تیریږي غل لاله پته د خلکو رمضان را روان دی ځواب جو هو بیا به دا ختم کول غواړي او زه خو قران مکمل غلط ما په ما ډیره سخته تیریږي او زه لازمی به ختم کوم مجبور یم چې ته بغیر شوی کنه جمعات کې وای سو مشوره راکړه چې دا حروف به څنګه سم شي خدا براته نه وی چې راشه ټیم را سره بالکل نشته نو ما ورته وای مې قاری صاحب دا څومره عوام خلک چې دي کنه دی ټول هم ډېر زړه کېږي چې قرآن صحیح وایو ډېر کېږي که نه کېږي یو امي سړی دی تاله دا وایي چې مړه زه نه منم قرآن یا زه غلط بس وام زه سم لم زړه مې نه کېږي چې سم وام داسې به درله څوک وایي دا مسلمانانو وطن دی هر سړی له کېږي خو بیا هم غلط دی ولې ټیم ورسره نشته نو دا کم خلک چې وایي چونکې او ما سره دا چل تا سره ټیم نشته بس ته غلط وې بس دغه ما ورته مې ستا خلاصه د خبرې دا ده مې غلطې وایا تر هغې پورې چې ټایم در سره نشته چې میلاو شي بیا راشه بیا به ټیک شي پوه شوې که نه او خصوصا چې یو کس یاره یو هفته کې به وشي ما سره ټایم نشته مې ولې ته څه چل کې زه چې سبقونه وایم نه مې داسې شي بیا نعتونه وایي موږ سره ها مې کالو لګاوه څو لګاوه لکه د تبلیغیانو شو لګوا کار لګوا بیا ولې پته ولګي تبلیغیان کار لګي کنه لګي دا الله په لار کې نام دا الله لار د قران کریم دی د چا چې خوخی چې کم قسمه سبق وي او قران غلط دی دی پری دی قران دی ټیک یاره دور سره داسې کتابونه هم دی دا کتابونه پرې دا کنه چې قران غلط دی ها شپږمه درجه کې یو غلط وي دا به مولا یې بیا وسکه څوک وایي جی ماته یو جومات واله کیدو واله دی ازوس فارغیدو واله یم نو چا لکه دا کسان بو سمبالول غواړي نو د موږ جماعت کې غیر چاپیره مخالفین هم دي او ما سره ټیم هم نشته مې په خیر څنګه چل دی اته کال کې تا قران ټیک نه کو اوس مخالفین هم وروتل پکې اوس مولا کیسه خوان خدا کوي چې تو کال مولا او تش کاری ولو چې موږ د غلط ته څه در پسې نه کیږي موږ در پسې نه کیږي ځکه قران ټول غلط ته بیا به سره سکی د سره د مخالفینو غم دی ما د سره مخالفین څه کی دا الله غرضا خو ته بالکل راشي چې مخالفین دې موږ سره غیر چا پیرا دا الله غرضا ته بالکل یو طرف ته شو سلب شو ډیره ښکلې خبره یې کړې ښا ای وای ډیرو خلکو ډیر کوشش وکړو خو بیا هم چې کوم دی ما وفقو توفیق ورته ملاو نه شو بیا هم غلط وای وای نه شي دې ځکه یو عالم دی د مونږ په دې کلی کې نو هغه ډېر زیات کوشش کوي کم رامه هو قومن چې دعا دوی خو غلطه وي بیا ډېر کوشش پیو کی نو مجبور خو ورته ځکه نه شو ویل چې علم کړه څنګه قران نشي ویل خو دومره به وایي چې خپل کوشش په پاغه ټایم کې کوي چې کم ټایم کې وای خو صحیح ځکه نشي ویل چې څه شي استاد سره نه دناس کنه او چې د عالم ټاپه در باندې ولګي د نور بیا څوک ناظری لکې نیم نه که په خبره باندې پوه نه شوي مونږ په دې فخر کوو چې مونږ الف با تا طالب تخیو دا څه د باید سړی به قاعده پټنی ولي یو قابل خام پکې ګوري چې څوک را باندې رانه چې غو الف با تا لګ دا څه خبره ده دا خو د فخر په تور مونږ وایو مونږ علم ټول کړی ته کاله پنځه کاله مو مدینه کې تیر کړی د بلاغت او د فصاحت یو کتاب را نه بم ګرځېدو استادانو پسې دا ټول کتابونه ما هغه ځای نه وروړي هر قسمه فن مونږه څه کړي یو کال مو په منطقو کې تکمیله کړي که بعضې خلک وایي دا بعضې علوم چې کوم دی که نه منطق مو یو کال ویلي پوره دا منطق غټ کتابونه قاضي او حمدالله او مور عامه او صدرې مدرې ټولې ها هدایت الحکمت د حکمت کتابونه دا ټول کتابونه مونږ ویلي بیا هم الف با تا خیو څه خیو هغه په فخر کو اتر قیامت به خیو نن سبا کدی مولا له و چې راشه نورانی قاعده وکړه منډه وای ورځیم نه او خفه کیږم او پریشانه کیږم چې په قاعده خو ترمذی دویم جلد راکا ترمذی ته ویل شي عبارت ایګو قاف ته ها قال قال رسول الله دی پکې دې قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې ترمذی وایي ها چې بیا د شاګردانو کې قاری اته بخاری وی اولی پکې ها دا طالبان غره څوک معاف کوي نه بیا معاف کوي څوک هیڅ څوک دی نه معاف کوي ها ابل رزما پس زه پرې دی دا بیا شي کم رامه قوم فما ابدو سوا لا من مفخمه بلا عرفانی کم حاوله قوم وای څومره کوشش وکړو بعضې خلکو او دا په اول درامهو خبره په اول شعر کې تیر شو یا من یروم تلاوت القرآن ها ويرود شأو ائمه وای بعض خلکو ډېر کوششونه وکړ او ډېر ځانونه ستړي کړ چې یاره دا دوات صحیح ادا کو خو فما ابدوا سوی لا من مفخمة نو دی څرګند نه کو علاوه د ډک لام نه بلا عرفاني بغیر د پېژنګلو نه ولي اې د دې علت څه دی چې ځان هم ستړی کو او بیا هم دواد نشي ویلی ها پوه نه شوم سوا استاد دې کې سوا دال مفخمتين دي زمونږ دې کې سوا لام مفخمتين دي نو صحیح ده کنه څوک ته دال مفخم جوړي څوک دواړو نسخو کې څه نشته دواړه غلطیانې په دې کې کیږي ها دا دواړو وضاحت به وکړو سوا لام مفخمه بلا عرفانی وای کم رامو کم څومره خلکو کې موږ کوشش وکړو چې دا صحیح ادا کړي خو وای دې صرف ډک لا مدا کوي بلا عرفاني دلته بعضي شراح معنا کړي بلا علم ولا اسناد نه بے سند ده بے سند قران وای نو بے سند قران بلا څنګه چې سلسله د پیغمبر ته نه درسېدلې او به سند قران وینو او مولا به چې کله مونږ کولو نو په درې مرز به یو غره او 10 مینو ها نو دوباره به بیا بیا کو نه یو کس وره استاد یې تا غوړې بدل راغسته هغه له کو بس د بدري د روپو غلا مولای ها دې کې دوره زنی ښا پوښه کنه نو بي سند خدغه تلاوت ده نو چې نه در سره سند شته نه دې چرته استاد شته بس هغه چې کوم دی وی الله دې زموږ نه او بخې غي نه مزدا کړې نو خدای ستان یا بلا څنګه وي ها او هغه چې ستان یا ونه دغه خلک کې بغا خم نو نو سیل به دل څنګه خولې یا حواس سبب دې خلکو ته خو بس امام سخاوي دې سمې بڼې استي ها سم کار ورسره کړي وي بلا عرفاني ها بلا اسناد یعنی سند چې در سره ني علم در سره ني علم باندې کنه نو چې نه در سره سندي او نه در سره علمي د قران دا تلاوت چې کې او صحیح کې نو تاسو رب علم الکه چې ترجمه دې نه زده کړی او کې څه به وي کوم بلا بغره او چې ډریوري دې نه زده او کې نه گاډی لا چې پچا دې ور وستو ها ته چی د قران تلاوت کوي قران دی کولاو کو ته په دې پوهیږي چې کوم ځای بغون نه کو ته په دې پوهیږي چې غټ حروف څومره دي ته په دې پوهیږي چې کوم ځای مت کول پکار دي ته په دې پوهیږي چې وقف څه ته وایي او په دې درته پته شته چې وقف کوم ځای کول غواړي یاره جزه خو د دې هیڅ نه خبر بلا علم بغیر د علم نه قران وای نو ټول غلط وای او بغیر د علم نه قران کریم وای نو معنای بیا سکیږي هغه مراد د الله نه حاصلېږي کوم د پاره چې قران راغله خلک وای وای قران الله د تفکر او تدبر د پاره را لګره تش تلاوتونه نه دي تفکر او تدبر به اله کې چې صحیح وې که ستا په دې کې لا چا تفکر وکړو چې ابا کومه معنا راوباسي چې اوس دوام یې دین الصراط والمستقیم نو چې زما پاره کې بل څوک تفکر کې په دې المستقیم کې چې دې بل سمانه ای که په خبره پوه نه شوي قران خو د تفکر د پاره راغله دی خو سوچ او فکر خو په کې لګي چې ټیک خو یې کې کنه ا که غلطې وې او بیا پکې سوچونه کوي نو کومه معنا به راوځي په خبره پوهیږئ که نه وای دا ولې د قران غلط وای سند ور سره نشتا علم د تجوید ور سره نشتا وذالک لقله تدریبهم تدریب چرته نه کړه مشق نه کړه په دې حروف باندې نو کله کله د ادوات پلام باندې بدل کی ځکه د ادوات د دلام سره شریک ته په حافه کې مخرجن لام هم د حاء په لسان نه ادا کېدو، ضادن، نو دواړه په مخرج کې اګر چې هغه بیا رستو حافه ده او دا مخکې ده خو محافه خو وه. ضاد د اقصای حافې نه ادا کېږي، لام د ادنای حافې نه ادا کېږي. ضاد کې اواز اوږدو تر دې چې مخرج د لام ته راورسېدو، د اقصای حافې نه تر ادنا پورې، نو لام مفخم به ترې نه جوړی.